د پنځمې ناحیې څخه الله نور او ملا سید محمد پوښتنه کوي چې د جمعې له لمانځه څخه وروسته چې کوم څلور رکعته سنت دي دا تش دی او ډک او که ډک دی وایي ما اورېدلي چې چېرته پاچا یا حاکم نه وي نو هلته به هغه څلور رکعته سنت چې وروسته د جمعې له لمانځه څخه کېږي دا به دوه رکعته ډک کېږي او دوه تش دا خبره صحیح ده او که یا حضراتو دا خبره یاده لرئ په سنتو کې او په وتر کې او نفلي لمنځو کې تش رکات نشته دا تش رکات دا د فرض عین چې د ماخشن مز دی مازګر دی ماښام کې یو رکات تش دی ماخشن کې دوه رکات تش په واجباتو کې او یا سنت لمنځونه یا نفلي لمنځونه په دې کې تش نه راځي هغه څلور رکعاته سنت چې تاسو کوئ د جمعې مبارکې تر لمانځه وروسته دا ټوله ډک کړي او که په کوم ځای کې سلطان نه امیر نه حضراتو سلطان او امیر یې شرط دی په هغه ځای کې دا د جمعې لمونځ نو نو دا د یو پلا د جمعې لمونځ ولیکاوه بیا تر هغه وروسته سنت ورته وایه او د رکعاته تش ورته وایه والمراتب نخواني وګوي مخو دا نصر لګيږي هغه مسله دا شنه ده لکه تاسو چې اورېدل وي چې دا سنت ورکا صدقه د وتشکي مسله مو خطا کړې ده حضرات هغه کتابونه راوي فتح القدر کې په نسخه کې لیکل دي وای که یو ځار کې چا ته شبهات وټوه چې دغه ځای کې به د جمعې لمونځ فرض وي که به نه وي او د جمعې د لمانځه دا خصوصیت دی که په کوم ځای کې جواز ونه لري یعنې په کوم ځای کې فرض نه وي په هغه ځای کې جواز هم نه لري یعنې په کوم ځای کې لکه قرا لکه ساران لکه دا کلي په هغو ځای کې لمونځ د جمعې فرض نه دی اما که چا وکړي صحت هم نه لري جواز هم نه لري د ماپښن د فرض نه خلاصوي هر چا چې په قریو کې په کلو کې لکه چنار یا په چنار کې دا بعضې مفسدان چې دا نشر ورکړي مذهب خرابوي راولاړي وي په چنار کې یا په چنارته کې یا په نورو ساراګانو کې د جمعې لمونځ کې دا غلط خلق دي دا بی دین بی اسلام خلق دي دا تخریب کاران دي مذهب یې منځه وړي دا څوارلس سوه کاله حضراتو تاسې فکر وکړئ څونه علما څونه مشایخ څونه اولیاء کرام نور ستاسې په دار اسلام کې تېر سوه تېر سوه تېر سوه صادق علما و هغه په قریو کې لمونځ نه مانه نه کاوه لیکن خبیثان اوس پیدا شي مذهب د نان ضروري نو په قریو کې په چنار کې لمونځ کوي حضرات هغه کتاب داسې راوړي چې په عین شار کې په بازار کې لیکن چاته چې به هڅه شوه چې دلته به هغه شرایط د جمعې کامل وي که به نه وي که داسې شک او شبهه یو چا ته پېښه سوه نو د جمعې لمونځ خو دې وکړي بیا په وروسته کې هغه څلور رکعاته سنت چې کوي په هغو کې د نیت د آخر ماپښن وکړي چې یا الله څلور رکعاته فرض د آخر ماپښن چې پر ما پر سوي دي او آده نه د سوي سره هغه څلور رکعاته فرض کوم الله اکبر اما ګرد به ډک وکړي تش پکښې کې نسته نو په سنتو کې تشرکات بله ورځ مه وایاستئ والسلام.